د څه سره ګډوډ راځي بشین د شین سره یعنی میم چې د کمزور ادا کو نو د شین او د د جیم چې د کمزور ادا کو نو د جیم او د شین داسې ګډوډواله غونته راشي مثل الجیم فی المرجان خدا لکه وای جیم په المرجان کې چې راغله ګبینه راوړې جامې را نه وېستې چې په دین زوی خوږ دی زر زر راکه چې ختم یې کو چې بېغمه شو تا نه وو هغه ګوټ کې دا جیم چې کوم ده دا مرګره د شین ده په مخرج کې نه د جیم شین یا کوم ځای نه دا کیږي جبه منځ نه د دې وجه نه کله د یو اواز په بل کې وردن نشي نو نقصان جوړ شي دا جیم کمزورې کیږي کله چې مشابه شي د شین سره دا ولي د جیم د پاره څو صفات دي للجیم جهر شدت وقلقله صمت صمت فتاح اسمات دی او انفتاح دی واستفال استفال له فصل ان شاء الله دا کتاب دو پانی چې کوم دي دا زه چرته چاپ کوم یا تاسو ته درکوم دا دا تاسو سره به هغه درې صفاتونه کم دي الکه اسمات په دواړو کې ده کنه ده ها انفتاح دواړو کې ده کنه ده استفال دواړو کې ده کنه ده نه ده ده کنه په کم صفاتونو دی یو بل نه جدا کیږي جیم د شین نه په دوو قوتي صفاتونو جدا شوی د جهر او شدت په جیم کې جهر دی په جیم کې شدت دی په شین کې دا دواړه نشته قلقلم په جیم کې شته کنه نو کله چې دی د جهر او شدت کې کمزوري راوستا نو دینه بشین جوړ شینو دا جب مایل شي شین ته آسان دی کنه دا جب خو آسان طریقې طرف ته سکیږي میلان کوي نو حمس مکو په جیم کې आवाज پکې مجاری کاوه او دا کله پکې اواز جاری کیږي چې ستا اعتماد په مخرج باندې قوت سره نه دی مثال یې درله درکو المرجان ګوره ښه اوس چې جیم کمزوری ادا کوي خلک څنګه وایي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمرج تاسو مور سره وایي چې دا اواز پکې لږ موږ وونرو ها وایه دا د تاسو سره احسان دی چې د اواز اواز نه وباسي پریان چې بچا کې نه غنا نو خلک ولوي ټول په دناستوي موږ تاسو سره خبرې کول غواړو نو موږ سره خبرې کوي کنه په دوري کې نه وای نه بیا به تاسو یاریږئ سبا شي تش اوازونه یو سخکاری نه نو بیا به یاریږئ دا یرور ده کنه ده زکا نو دای مو کې زما تش اواز تاسو وره او به یاریږئ نو دی وجه نه موږ مخلوط اواز او باسو تاسو سره ګډ وډ حاجی او دا یقیني خبره ده چې موږ یریږو نو مرشان بنوي او مرجان بم نه وي بلکې المرجان وایي پوه شئ کنه او یو تونس یو ملک دی هغه کې شمال طرف ته یو غر دی غي ته وای جبل مرشانا شین سره نو غر به دې جوړ کړي ها ادا یو خارم د په اندلس کې نو المرجان ملغلرو ته ویل کیږي او استاد غلط لفظ د وجنه معنی بدل شو ګوره ولمن جاء هر هغه څوک چې رالو او که دې څوک چې ولمن جاء جاء نو شین دې ته جوړ کړو ولمن شاء نو غلط شو ان الذين اجرموا اجرموا بنوي پوښښ کا پوه نه شوي په دې کې موی دا جیم صفا ووایئ. که چېرته داسې وي نو بیا به ترې شین جوړ شي ځکه ته به کمزوری ادا کې نرمي به پکې وکې نو العشله به شي العشله او عشل چا ته ویل کېږي عاشل هغه کس ته ویل کېږي چې اټکلي څه شي اټکلي او عجل سره وي تسخیتا نو بیخي پر کوی معنا کې اړورانه لو ها رالو ګرانه لو خو ته په زبوي ته د العجل معنا نه پیژنې نو به د العشر معنا سو پیژنې دا خو چې څوک په معنا پويږي نو به د دې غلطۍ نه ځان بچ کړي اوس دا دغه د کني تعالی مال دي 15 دو سکندو کې دې خلاصه مې درلوي پوه شئ ستا په خبره مم لاسو کې یقین کوي ابل د دې زم او بیا لاړې او بیا غیب شوې ټول سبق دې ګډوډ کو ها ورپسې دی وای فجتنبو او بعض نسخو کې راځي وجتنبو نو ژبه په شدت او په جهر کې لږه رستو پاتې شي. په جيم کې شدت دی، په جيم کې جهر دی، دا ژبه لږه رستو رستو کېږي، نو کله کله دا ژبه د رستوالي د وجې نه شين ته مايله شي، نو يې خيال کوه چرته يو د بل سره ګډ وړ نه کې جيم او شين. والرجز فهجر اکثر خلک دا مونږ ویلي دي تاسو ګورئ چې کله جیم او زار جمع شي دا د جیم په مخارجو کې وګورئ د زا پاغي کې پته ورته ولګي د دې تنبيهات مون ټول ذکر کړي نو څنګه ویل کېږي غلط وې سو کوئی ورز معنی یې دا ده حرص لره په ادا کولو د جیم کې صحیح طریقې سره کله چې ور سره سره شي سین راشي جیم سره سین راشي یا ور سره سره شي زا ور سره راشي نو په دې حالت کې ډېر خیال وساته او په سفیر او په حمزه پر اخوت دی بل نه جدا شول نو که چرتا ګډوډواله دی وکړو نو په دین کې به کمزوري راشي د وجه د سنه چې د سین आवाज دې پکې پیدا کو او دا اکثر غلطي کیږي په دې کې ها اکثر کیږي بس دا مې درته وی بیا خیر تاسو شاګردانو نه بواوري ويجعل الرس على الذين لا يؤمنون الرس په نيزه سوکوال نو څومره فرق شو هلکه په دې باندې څوک پوه شول په خبر باندې پوه شوي کنه دا درته ده د جیم متعلق لګیا دی چې په دې جیم کې دا دا غلطیا نه کیږي او د دې متعلق خبره موږ د ایسر البیان ډېر حواله ورکړې دي لکه یو مثال په تور به دا جیم وګورو سبا وګورو جیم تاسو کاپیانو کې بم کی جیم چې مشدد راشي یا مکرر راشي نو سرګند وایا حاججتم وحاجه لجین وبيانها إذا وقع بعدها هاء رست تهارا ولا تجهر لأن الهاء حرف خفي ويكون البيان أكثر إذا كانت العام مشددة أينما يوجهه وبيانها نحن أخرج شطأه ويجب إظهار الجيم إذا سكنت وجاء بعدها زاي رجزا من السماء تجزون يجزي والرجز فهجر ليجزي قوما لأنه إذا لم آه جاويك كما يجب العناية بها أيضا إذا سكنت الجيم وبعد وجاء بعدها السين رجسا عنكم الرجس رجس وغضب او بیا وایي قال السخاوي والجیم ان طوقت اتت ممزوجه بسنین بتجیف فی المرجان الى اخره او بیا د هغې غلطیانې ذکر کړي چې ويقع الخطا فيها من وجوه دا ټول موږ ذکر کړو دا مې درله صرف د کتاب د حواله دې لپاره وایي چې تاسو دا ونه وایي چې را دا نه دي ذکر شوی دا خبره موږ د دې کتاب نه په مخارجو کې کړې وي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی وصحبه اجمعین